دا تصرف دی چې انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام په سن پویدل په غیب نه پویدل او انبیاء متصرف نه یعقوب علیه السلام په غیب نه پویدو خپل زوی او تنځي په کنعان کې بدري مې لکه نه کارېدو او نه خپل زوی بچ کول شو تکلیف نه عربي اعراب کار کولو ته لعلکم خامخ تعقلون چې تاسو پوه شئ نحن نقص عليك يقينا من بيان او تا احسن القصص خسته بیان بما اوحینا فسبب دا چې وای کړی د مونږ تا هذا القرآن د دې قرآن وان كنت اگر چې تو وی من قبله مخدرات له دې قرآن نه لمن الغافلین دنا خبرونه اذ قال يوسف کله چې ویل یوسف علی السلام لی ابي خپل پلار ته یا بتی پلاره هغه څنګه چې پوره کړو نعمت علی ابویک په مورستا مور پلاستا من قبل په خوا چې ابراهیم او اسماعیل ابراهیم علی السلام د اسحاق علی السلام د ان ربک علیم یقین رب ستاسو د حکیم حکمت والا دی لقد کان فی یوسف یقینا اشتری د یوسف علی السلام کې و اخوتی او دا درونو په قصه کې آیاتن عبرت للسائلین د پاره تپوس کوونکو اذ قالو ليوسف کله چې ویل دیو دې رونو د یوسف علی السلام لا یوسف او یوسف علی السلام واخوه او رور ذا حب الى بنا وردی پلار زمون ته مننا زمونا و نحن عصبه مونږ یو لړره ان بانا یقینا پلار زمون لفی ضلال مبین په سادهګۍ ښکارا کړي دلته گمراهی نه وي سادهګۍ ښکارا کړي ولې کدی په پلار ته گمراه وي نه کافر کېدل نه پیغمبر ته گمراه وي ان ابانا یقینا پلار زمون لفی ضلال مبین هر څور کې شاګل نه ښه یقینا پلار دې زمون په ساده غي ښکارا کې خلق د مټورو او د کار والا د زامنو ډله کوي دا غي سره مینه کوي او چې ډیری دا اوس کوي مونږ ډیر یو کاروبارو والا یو کاروبار والا یو روزګار والا یو کمایي والا خلک یو او دا دوه ماشومان دي دا اوس سره مینه کوي مونږ سره نه کوي دا لري مخنه یا شی بتاسو من بعد پس د وجلو دا غنه قوم صالحین قوم نیکان اے بیا به توبه وباسو کنه راځي چې دا چلو دې پته وځي دا ګناه ده خو چې چلو وګو توبه وباسو قال قائل منهم ویلی یو ویون کې دین لا تقتل یوسف هلته چې بوتلو نو مړ کوي هغه یو یو ځا چې مشر هغه ما لا تقتل یوسف موجن یوسف علی السلام والقو فی غیابت الجب الکه د مخ پلار ځان ته خالی کوی نو مړ کوي سلا دا چرته یو شړ کوي کی وارته وای او څوک به ځان لا اوچت کیو وی بس غلام به خرج وکي بل مل ته وی چې خلاص بشو دي والقو فی غیابت الجب ورزوی دل را هغه کچ کوي تا یا ډډ کوي کی یلتقط بعض السیارات پورته بکی دل را بعضی قافلې ان کنتم فاعلین کدا کار کوونکی دا زو قالو دی یا ابانا بس را لوس چل کی ویل دی پلار زمون مالک سری تعالی الله تمنا چې ته اعتبار نه اعتماد نه کې پنګ باندې علی یوسف د یوسف علی السلام په باره کې و ان له لناسون یقینا موږ دې خیر خو هغه ته کلی دی چې تاسو باندې زما اعتماد نشته خو درو جن سره او چې جرم مجرم چې په خپل ځان ته تیاری نه لګیږي او موږ ډېر به کار یو دا زمونږ دوم دومره ګڼ کسانو دا شرم خوري زبوزینم فلما ذهبوا به کله چې بوت لدا یوسف علی السلام او اجمع راجم شو ای جعلوه چې غرزید لره په غیابت الجبی په ډډ د کوی کې او حینا الی وه یو کړم یوسف علی السلام ته لا تنبئ انهم خبره بدل ربي امرهم پکار دی دا چې دا دی وهم لا يشعرون دیونه پی چې ته پته نشته چې څه به کېږي یو خو د مرګ پروګرام کړی دی الله یې زه خو به تا بوځم پیغمبر قوم به دي او دوی به دغه خپو کې دي غورځوم وجاءوا اباهم بس هغه یې هلته ګزار کو او تیاره یې کړه ګړي ناوخته راوستي او ماښام تیاره کې رالل وجاءوا اباهم راله دوی خپل پلار ته عشان ماښام تیاره کې یبکون چې ژړل د مکر جړه قالوا يا بانا دی ویلې پلار زمون ان ذهبنا یقینا مون منډي والي نستبق چې دی بل نه مخکې کیدو وترکنا او پرېخو مون یوسف علی السلام عند متاعنا د خپل سامان سره مون ول تک صادر یو پټان یې خو مون سیالي کوله هم یوسف علی السلام ته چې تدې تکینه چې دا د سره څوک شیخ خراب نه کی نو مونږ سیالي کوله منډي والي دی بل نه مخکې کیدو هم سامان تکینه ولې چرالو شرم خوړلې فاکلو الذئب نو خړل او خړو غل را شرم هو ما انت بمؤمن لنا نه ته زمون خبره منون کې ولا كنا صادقین اگر چې موږ رښتونی قسم په خدای زری رښتیا یم نو کله هغه ته دې تاسو خبره نه منم دا دروغجن نو مخکې سره قسمونه خوري چې ته مونږ خو نه مانی خو موږ رښتونی هغه ته ویلي تاسو دروغجن یې نه دی ویلي وجاءوا على قميصي او راوړو دیو على قميصي قميص دغه بيدمن کذبين پاوینو دروغجنو باندې دیو کمیس د یوسف علیه السلام ایستلی او په وینو کې مګلی را مګلی نو دروغجن را حافظه راګو نه باشد که سوي پارسیان دروغجن خو یې عقل کار نه کوي که نه نو دوی دا نه کتل چې دا کمیس روغ دی مونږ په وینو کې لړلی دی نو چې شرمه خوړو د دینه د دومره دینه دا خو سیری کړی نو یعقوب علیه السلام یې سید قال بل سولت لكم انفسكم ویل یعقوب علیہ السلام بلکې خسه کړی تاسو د نفسونو تاسو امرن سکار فصبر جمیل نو صبر لایق دی زما سره خيسته والله المستعان والله دې دا غنه امداد غوښتل شوی علامات سپون پاو چې تاسو بیانوي بس الله نه به مدد غواړم دا تاسو چې سوي دا د کېدو نه دي وجاءت سيا بس وې دی یو شرم خمونی ولې وراوسته و چې دا شرمخ دی خړلې ستازوي بیا غو ته الله گویا کو ورته ویل هو می انبیا برما حرام است معاذ الله ادین برتر کدام است سوی دی وی چې د یوسف خړلې په ما د پیغمبرانو غوخي حرامي دي او الله نه پناه غواړم چې د دین لا غړ بل کم جرم شته چې د پیغمبر غوخي وخورم دین غړ جرم شته وجاء سياره را لقافله بس خلک بلاره تیرې دوی ورشل کو براوړې دا وینه په ارسلو واردهم نو وی لګلو هغه وبراړون کې دی په عدل عدل وا زړه دې کړه خپل ابوکا راي خلا مې یوسف علی السلام په بوکې پر خته قال یا بشرا اصلي چغې کړې یا بشرا یا د قبيله مشرو یا یا خوشاله لوګ خوشاله شي هلکه زیره مې در باندې لکم بیا مونږ یا بشرا د سړی نو قال یا بشرا دی ویلی بشرا هاذا غلام دا دی لک واسروا بضاعه او پټې کو دی وای ګرځو سامان تجارت دی په دغه تعویدل را تعویدل والله علیم الله په بما يعملون په چې دی کول او شراه بثمن با هغه دغه رونه دغه را لاله کدا خو زمون غلامو ادا زمون چې تخدیدل دا چې دی کوی ته لیدل تاسو سره نه دی تاسو دې غلام دی او هر موږ خرڅو کو تاسو یې اخلي بس ولې نه اخلو په څو بس یسو روپۍ راکې خو ویسته هغه خو دې ځان خلاصو چې دی اوس قابله بل خو ویسي وشروه واغستو دې قابلې به ثمنین بخسین په پیسو کوټه باندې درایم روپۍ وی محدود د شمیر سلګي باندې یا وشروه به ثمنین بخسین درایم محدود خرج کو د یوسف علی السلام رونو په پیسو حرام د شمیر الک چې واغ لاړ لاړ او قافلې ویوړ په مصر کې خرج شو بولی کېدل او الک د غلام د خرزي بس یو بډای وی ځان له وړې ریشل وی غیر اغستی پړی یوسف اخلمه نو ته چا ته چې په دی باندې یوسف کی وی چې کیږي نه خو زبام د یوسف علی السلام په اغستون کې د قیامت پر ورځ راپورته شمه په دغه خو یې مګنه پس لاړ باچا کو باچا خزي واغست وقال الذي اشتراه باچا واغست ویل هغه سړي اشتراه چې یوسف علی السلام یې اغستو من مصر د مصر ولې امرأت خپل خزي ده اکرمی مثوا او خیسه کزی دی عسا زر د ان پانا چې متو پیدا راکی یا بونی شذل ولا دم په بچی توب باندې یا حکما پیغمبري او علما او بوا وکذالک نجزي المحسنين دا رنګ بل اور کوم خکونکو دا وراودت التي او مطالبه وکړه هغه خزي چې دې دا په کور کې وراودتو مطالبه وکړه د خزي التي غزي ورنه قران نوم نه اخري کنه کار خوشې کړی دی التي هغه وتوي هو په بیت یا چې دې دا غي په کور کې ان نفسي ته د نفس نه په بار د نفس کې بد پیلی وغلقت الابواب بند کړي دروازې دی خزي وقالت ورته هي ته تاتم لکه هاي ته راشه لکه تاتم قال معاذ الله یوسف علی السلام په ناوړم په الله ان ربي حسن مثوا یقینا الله خسه کړی زید او سید زما نو دې زید الله سره دا وکړه او یا دا انه ربی یقینا ستا دا خاون چې دا زما رب دې معنا مالک دې زما خسته کړی دې زما ځوان وري زه دا غسر خیانت وکم انه لا یفلح الظالمون یقینا الله نه کامیابی ظالمان او تفسیرونه بیا قصې يهوديانو لګولې دي چې یوسف علی السلام دا غي د خپل منځ کې کېناستو پرتوغاخي پرانیستو ناڅاپه یعقوب علی السلام یې ولیدلو او ته هیزور شو دا د بدعتانو قصه دي خبرې لیان او یا بوت هغه چولې او پاغي صادر ورواچو هغه ورته دا ولي وی چې دینه مال حیا راځي وی چې مال د الله نه حیا نه بس هغه آیات څه دي رستو راځي برهان ربي برهان د رب سو دلایل په حرمت د زیناو دا ولقد انه لا يفلح الظالمون يقين الله نه کامیابی ظالمان ولقد همت به او قص کړی دی خزي د یوسف علی السلام وهم بها او قصب کړی وی یوسف علی السلام لولا ار ان برهان ربی کنه ویلی دلی دلایل در خپل په حرمت د زنا باندې دا دلایل یا یوسف علی السلام ته معلوم او قصد یعنی سره اراده هم نه لګړي قسم نه لګړي یا لقد همت به قص کړی دی خزید یوسف علی السلام نه وهم بها او قص کړی یوسف علی السلام د پکولو خزید ځان نه لولا ان را ابو هرره وی څوک دا ځان لګلان دی کذالک او د قبانه ولقد همت به قص کړی دی خزی دی یوسف علی السلام وهم بها او قص بکړی یوسف علی السلام د دی خزی لولا ان را ابو هرره ربی کنه ویل دی دلایل در خپل کذالک دقشان الله اذا کار مې وکول نصر په انو سو اچواړو د نمو بیایي الله پیغمبرانو نه ول په سو ابدی ول فحشا او بیای بد کار نه بچ کو پیغمبران او د بیای نه ما پیغمبران بچ کړی دي انه من عبادنا المخلصین یقینا هو دې زما د بندګانو چون کړی شو نه واستبق الباب یوسف علی السلام خپل کوشش وکړ غیر شو واستبق الباب منډې کړې دروازې ته وقدت قمیصه او شلو دی خزي قمیص یوسف علی السلام من دبر در رسول دی په عمله وکړه یوسف علی السلام وتختی والف یا سیدها او بیا موندو خپل خاوندې خزیله د باب دروازې سره قالت دی خزیله اوس دومره مکاره چالاګه خزه ډېر چالاګي قالت ویلي زما رور د غوي د خزي قران کې خدای پاک وي د خزي دی یو اختلال سل مکرونه مې قران کې نه دی ویلي قالت ما جزاء ویلي خزي سره سزا من دا چاره ده چې اراده کې به اهلي ګستا د کور د بدی سوء د بدی نو د سینې چې دا خاون می مړ کیل دا خدا په معنی نه شو کنه نو زری ویلی الا یسجن عذاب سزا مو ته اوري او په خپل خپل وتري الا یسجن عذاب مگر چې ورک الا یسجن مگر چې جیل کې وګرځول شي د لره او عذاب الیم یا دې له سخت سزا ورکړي شي قال هي راودتني اوس یوسف علی السلام ځان دی پاکي ویلی یوسف علی السلام مطالبه کړل د زمانہ ان نفسي زمانہ ناس بارګي خبره خو خزیرت شو خزی خو چاله کی کوله وشهد شاهد او گواہی وکړه بیان وکړه بیان کوونکی مینه علیا د اهل د دې خزینه څوک دا معشوم او غمشوم وی ویلې چې داسې وګوري کمیس او شیخ وای چې نه د ګیره او ډیرو خیر تجربه کار کسو او تاسو وګورئ کدا کمیس مخې نشلیدلې خدا یوسف علی السلام په دې خزي په سیور دوه دی په ځان بچ کوو فلما را قمیصه کله چې ولیدو قمیص ته یوسف علی السلام قد من دبر شلیدل د شانه قال ویل دغه بچا انه من کې د کنه دا تاسو د چل نه دی ان کې د کنه عظیم تاسو چلونه مکرونه ډیر لوی دی یوسف اعرض عن هذا دا غ مصریانو قصه ده نو وسمه یا خزونه یری د سینې چې خزې باندې را باندې کې یوسف علی السلام ته یوسف اعرض عن هذا یوسف دې خبرې نه مخواړه